هغه هم الله دی چې د مرګ په وخت کې روحونه قبض کوي او چې څوک لا ندیمړو داغوی روحونه په خوب کې قبض کوي بیا چې هغه پچا باندې د مرګ فیصله کوي نو هغه منه کوي او د نورو روحونه د یو مقرر وخت لپاره واپس را لېږي په دې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو لپاره چې څوک غور او فکر کوونکي دي